نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکوي یفقه فی الدین نو الله رب العزت هغه انسان ته د دین په مسایلو کې د شریعت په مسایلو کې تفقه ور پر نصیب کوي پوهه او الله رب العزت پوهه خلکو ته علماو ته عالمانو ته په قرآن کریم کې بار بار د بنا خطاب کړی دی او بې علم انسان ته د نابینا خطاب کړی دی په بل ځای کې الله رب العزت عالم ته پوی سړی ته د دین په امور باندې پوی انسان ته ژوندی ویلی او به علم انسان ته الله رب العزت مړ ویلی دی ورونو د علم تعریفات خلک ډیر کوي چا دایره ډیره وسیعه کړې ده چې هر شي ته علم وایي حتی تر دې پورې په انسان باندې فرض دی د کم علم په بنیاد باندې چې انسان د الله او د رسول حقوق وپیژني د حل او د حرمت علم فرض دی په انسان باندې چې حلال او حرام وپیژني د عقایدو د عقیدې مسایل په انسان باندې فرض دي کوم چې د دین او د ایمان مسایل دي کوم چې د دین او د کفر ترمنځ فرق کوي هغه مسایل په علومو کې نور تحقیق کول یا نور وسعت کول دا فرض کفایي دی که په مسلمانانو کې یو ډله طالب العلمان را پیدا شي چې د فقه مساله په ځان باندې واخلي یا د عقایدو کې د عقایدو فرعي مسایل په ځان باندې واخلي د نور امت نه هغه ساقطېږي په څلور ویشت ساعته ژوند د حلال او حرمت په هغې کې پېژندل او د دین مسایل پېژندل د ایمان مسایل پېژندل دا په هر مسلمان باندې فرض عین دی ولهذا ورونو د دې دورې مقصد همدا دی موږ تاسو یو عبادت ته راغلي یو چې هغه عبادت جهاد دی او جهاد په عباداتو کې داسې مثال لري لکه په ټول عمارت کې یا په ټول تعمیر کې چې عجیب سر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ذروة السلام ویلی دی د غره څوکه د غره سر د کوټې چت د خیمې چت دا جهاد دی په عبادتو کې به هیڅ داسې عبادت ونه ګورې هیڅ عبادت داسې عبادت نشته چې په هغې عبادت کې انسان حر وي آزاد وي چې په کم طبیعت باندې په کم طریقه باندې کوي په مغه طریقه یې وکوه تاسو مونږ وګورئ مونږ مونږ یو عبادت دی واقیم الصلات الله رب العزت په قرآن کریم کې موږ باندې فرض کړی دی اقیم الصلات د مانځه فرایض دي تاسو ټول الحمدلله طالب العلمان یې که عصري عصري درسونه ویلي دي او که د دیني مدرسو نه راغلي په دې دواړو کې تاسو د دنیاتو په نوم باندې یا د فقه په نوم باندې مضمون ویلی دی د مانځه ټول مسایل مونځ ته چې کله ماشوم مخکې له دې چې په مانځه باندې ماشوم ودرول شي د جماعت امام ته ورځي څه ته نزد کوي مونځ ته نزد کوي د مونځ فرایض زده کوي د مونځ واجبات زده کوي د مونځ محرمات زده کوي چې کم کارونه په مانځه کې حرام دي د مونځ مفسدات زده کوي چې په کم شي باندې مونځ فاسدیږي ختمیږي هم هذا القیاس تاسو روژه وګورئ د روژې هم دغسې احکام دي د حج هم دغسې احکام دي د زکات هم دغسې احکام دي جهاد هم یو عبادت دی جهاد هم خپل ځان ته مشخصات لري فرایض لري واجبات لري محرمات لري مفسدات لري نن په نن عصر کې د مجاهدینو ترمنځ یو مصیبت یو مشکل دا دی چې دا جهاد داسې ورته ښکاري د دې وجه دا ده چې کله سقوط د خلافت شوی دی د هغې نه وروسته اسلامي دولتونه چې په نوم باندې اسلامي دي خو ټول کفري نظامونه دي په کفري نظامونو کې دا د جنگ کار یوې ډلې په غاړه باندې اخیسته چې هغې ته جیش وایي هغې ته فوج وایي هغې ته اردو وایي او د هغې ټول ټول بنیادونه یې کفري دي ټول بنیادونه غیر اسلامي دي په هغه کې فقه الجهاد وجود نه لري نو عسکري جانب په ټولو مسلمانانو باندې اوس غالب شوی دی عام مسلمانان دا فکر کوي چې جهاد دپاره چې څوک وځي هغه ته پکار ده چې عسکري علم زده کړي چې څنګه وجنګېږي څنګه ټوپک استعمال کړي او بیا هغه طریقې کمې طریقې چې د نظم و ضبط او د پروت او د فلان او فلان په مغه سیستم باندې روان دي دا خبره اوس د ډیرو مجاهدینو د ذهن نه وتلې ده چې د جهاد یو عبادت دی او په دې کې مفسدات هم شته په دې کې محرمات هم شته اکثره مجاهدین په عسکري جانب کې ښه کوشش کوي ښه ځان چمتو کوي ښه ځان برابروي مصالح کوي قسم قسم عسکري علوم زده کوي خو د دې ترڅنګ یو عظیم باب چې هغه باید اول مخکې له دې چې عسکري زده شي چې هغه فقه الجهاد د جهاد باب دی هغه ووایي تاسو د فقه کتابونه وګورئ د فقه کتابونه په ټولو مذاهبو کې د اهل سنت والجماعت چې څومره مذاهب دي یو مذهب کې به هم داسې د فقه کتاب ونه ګورئ چې په هغې کې کتاب الجهاد په نوم باندې یو کتاب نه وي یو باب پکې نه وي یو چپټر پکې نه وي د حدیثو کتاب داسې کتاب بیا نه مومئ چې په هغې کتاب کې د کتاب الجهاد په نوم باندې یو, مشخ... یو خصوص... یو خاص باب د جهاد نه وي چې په هغې کې د الف نه واخله تر یا پورې ټول مسایل پکې حل شوي دي نن څنګه کولی څنګه مسلمانان چې مانځه باندې درېږي د مانځه د درېدو نه مخکې ټول احکام زده کوي هر څه ورته معلوم وي حتی د خطا کېدو د استدراک په خاطر باندې د سجدې سهو مسایل هم ورته معلوم وي او زده کوي او که لږ هم خطا شي بیا چا ته ورځي امام ته ورځي خپله اجتهاد نه کوي دا د خپل ځان حق نه ګڼي په دې کې ځان آزاد نه ګڼي په دې کې ځان حر نه ګڼي چې په خپل طبیعت باندې په خپل سوچ باندې برابر کړي ځکه چې د ټولو مسلمانانو علم الیقین د زړه ته یې دا خبره ښکته شوې ده کوزه شوې ده چې مونځ یو عبادت دی او عبادت په هغه طریقه باندې کېږي په کومه طریقه چې الله ښودلی په کومه طریقه چې رسول علیه السلام ښودلی دی روژه هذا القیاس زکات او حج ټول مسایل داسې خو د جهاد باب داسې یو غریب باب دی چې هغه کې اکثره مجاهدین داسې فکر کوي چې دا د اجتهاد مسله ده درچه چې په کومه طریقه باندې انسان کوي په هغه طریقه باندې تاسو وګورئ په سلګونو داسې مجاهدین دي چې ماشاءالله د عسکري نګاه نه ښه تکړه دي ښه چمتو دي خو د فقه الجهاد کې د غنیمت د مال پوښتنه ترې نه وکوي د هغې د الې په بانه بیا خبر نه وي او ځان خبروي هم نه په ځان باندې دا مهم هم نه ګڼي ورونو د اعمالو د قبولیت لپاره درې شرطونه دي اول اخلاص اول ایمان دی دویم اخلاص نیت دریم اتباع د شریعت هر کار چې هر څومره مقدس شي هر څومره لوی شي اسلام ته یې په ظاهره باندې هر څومره ګټه د شریعت خلاف که هغه کار وشي الله رب العزت هغه د الله په نس باندې هغه مردود دی الله رب العزت هغه نه قبلوي الله تاسو وګورئ مونځ د سهار مونځ موږ دوه رکعته فرض مونځ کوو که یو سړی وایي تر اشراقه پورې ما سره نیم ساعت وخت دی یو ساعت ما سره وخت دی د دوه رکعتو په ځای باندې اته رکعته وکړي دا مونځ قبلېږي هغه نقصان وکول که زیادت یې وکولو نور علی نور خیر نور هم خیر وکول د دوه رکعتو په ځای اته رکعته وکول شپږ رکعته نور اضافه کړل مردود دي که مقبول دي ده مردود دي ولې مردود دي ځکه چې مونځ عبادت دی او عبادت به په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې الله او رسول درته ویلي دي همدغه شانته جهاد که یو انسان هر څومره باتوره شي که یو انسان هر څومره شجاع شي لوی لوی کارنامې وکوي فتوحات وکوي خو په فتوحاتو کې په جهاد کې یو باب د جهاد نه سرغړونه وکوي د ټول جهاد هغې باطل دی د الله په نس باندې الله رب العزت د چا کارونو ته نه ګوري الله رب العزت په ترازو کې کمیت نشته دی عدد نشته دی چې څومره دی وکول کیفیت دی چې په کم کیفیت دی وکولو د شریعت مطابق دی وکولو که د شریعت خلاف دی وکولو یو انسان کیدای شي لس کاله یې جهاد کړی په دې لسو کالو جهاد کې یو کافر هم نه یې وژلی یو کس کېدای شي میاشت جهاد کړی په د یوه میاشت کې په سلګونو په زرګونو کافران وژلي خو دا مسلمان یو چې تر اوسه پورې کېدای شي په کافر ډز هم نه یې کړی خو د الله په لاره کې د شریعت مطابق روان دی ورځ د قیامت دا مجاهد دی الله رب العزت ورته سل درجې د جنت ده ته ورکوي خو دا بل کس که صرف او صرف جنګجوی د ځانه جوړ کړی او د شریعت خلاف د کفار سره جنګېدلی الله رب العزت په نزد باندې د ده ټول عمل باطل دی چې شریعت خلاف یې کړی دی په لحاظه ورونو د شرعي دورې اهمیت په باب په باب باندې مې دا خبره درته کولې یا څومره اهمیت لري جهاد ورونو د ټولو نه نازک شی دی په نورو عباداتو کې د خطا او د خطاکارۍ امکان ډیر کم دی ځکه دغه مسائل محدود دي او مسائل یې اکثره په نصوصو باندې مبني دي په قرآن په سنت کې بیان شوي دي جهاد داسې یو باب دی چې اکثره مسایل په اجتهاد باندې مبني دي اکثره مشا... مسایل جدید دي ورځ په ورځ باندې جدید کیږي تیر د روسانو وخت جهاد کې دغه مسایل موجود نه و د کوم مسایل سره چې اوس موږ تاسو موږ ته ګریوانې ورسره اخته یو او کیدای شي آینده د دې نه نورم جدید شیان په جهاد کې د جهاد په میدان کې راوځي د دې ټولو حکم شرعي معلومول دا په هغه وخت کې کېږي چې مجاهد ثقافت شرعي ولري، اسلامي ثقافت، جهادي ثقافت، فقه الجهاد، فقه الواقع نه ځان خبر کړي. که نه داسې به زیات امکان لري چې د جنت په خاطر باندې راوتلی د شهادت په خاطر باندې راوتلی د الله تبارک وتعالی د رضا په خاطر باندې راوتلی خو د شریعت د سرغړونې په وجه باندې په ورځ قیامت د دوزخ کندې ته غورځېږي او دا امکان لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خیبر غزوې ته کله لاړو د خیبر په غزوه کې د نبی علیه السلام سره یو غلام و د نبی علیه السلام شخصي غلام و ذاتي غلام و د غلام کار څه و چې د نبی علیه السلام خدمت به یې کولو تاسو وګورئ څومره فضیلتونه دا چې د نبی علیه السلام په صحبت کې انسان موجود دی بیا د نبی علیه السلام شخصي غلام شي دا سعادت بیا په غذا کې د نبی علیه السلام سره شریک بیا خیبر فتح شو فاتح د خیبر نه راګرځي د څلورو صفتونو د څلورو سعادتونو خاوند مجاهد کله چې د خیبر نه واپس راځي په لاره کې نبی علیه السلام د دمې دپاره دمه کوي غلام په دې وخت د نبی علیه السلام د سوارلۍ نه د نبی علیه السلام سامان راکوزوي چې یو نامعلوم تیر غشی راغی او د انسا د نبی علیه السلام د غلام په مرۍ ولګېدو په مرۍ ولګېدو او راوغورځېدو صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په یو آواز باندې الله اکبر هنیئا له شهاده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله د غلام شهادت د مبارک شي نبی علیه السلام ورته وی چې کلا هرګز د مبارک نه والذي نفس محمد بيده قسم مې دې په هغه ذات وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح د هغه په لاس کې دی چې الله رب العزت اوس دا غلام ما ته راوښودو چې د جهنم په لمبو کې سوځېږي ولې لعباءت غلها قبل القسمه صرف د یو څادر د یو چپنې په وجه باندې چې هغه د مال غنیمت نه مخکې له دې چې مال غنیمت تقسیم شي د ځان دپاره راخیستې وه د څلورو سعادتونو خاوند مجاهد فاتح خیبر یې فتح کړی راګرځېدلی جهنم مې ځای شو ولې جهنم ځای شو جهنم ته ولې لاړو حال دا چې مجاهد د اولې قطرې د اولې قطرې سره د هغې ټول ګناهونه معاف کیږي الا حقوق العباد دا حقوق العباد و مجاهد د اولې قطرې د تویېدو سره شهید د اولې وینې د اولې قطرې تویېدو سره په جنت کې خپل مقام ګوري خو دا غلام د نبی علیه السلام غلام کله چې مړ کیږي راستن جهنم ته ځي او په هماغه ساعت باندې الله رب العزت ورته د برزخ عذاب ورته شروع کوي د څه په وجه باندې د دې په وجه باندې چې جهاد کې د شریعت مخالفت کړی دی او جهاد فاسد شو په مانځه کې موږ تاسو ګورو څوک خبرې وکوي روان شي بل طرف ته مخ واړوي مونځ فاسد شو په جهاد کې هم داسې مفسدات شته چې د انسان شهادت فاسدوي د انسان جهاد فاسدوي د انسان آخرت فاسدوي د انسان ټول اعمال باطلوي دا ټول به په هغه وخت کې انسان ته معلومیږي کله چې انسان فقه الجهاد ووایي دا یو مسله بله مسله ورونو د عقایدو مسایل دي داسې مسایل دي نبی علیه اسلام پیشګویي کړې ده چې یو زمانه به داسې راشي چې په هغې کې به یصبح المرء مسلما و یمسی کافرا سهار به انسان مسلمانی ماښام ته به همدغه مسلمان انسان کافر وي ماښام به مسلمانی چې سهار کیږي د انسان به کافر وي نبی علی السلام مبالغه نه کوي د نبی علی السلام ټول اقوال على حقیقت دي نبی علی السلام دروغ نه وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علیه السلام د خپل اجتهاد نه خبرې نه کوي بشري اجتهاد هم نه چلوي بلکې هر څه چې کېږي د الله رب العزت د طرف نه ورته وحي کېږي نبی علیه السلام فرمایي ان الانسان لا یتکلم بکلمة لا یرا بها بأسا یزل بها فی نار جهنم ما بین المشرق والمغرب ډېر داسې انسانان دي چې د خولې نه داسې کلمات راوباسي لا یرا بها بأسا چې پروا هم نه وي ټوقې کوي ټقالې کوي وخت تېروي خو د دې په وجه باندې هغه د جهنم په اور کې د مشرق او د مغرب د فاصلې قدر ته د جهنم اور ته ورغورځېږي نبی علیه السلام فرمایي ان شرک لاخفا من دبیب النمله شرک داسې یو باریکه مسله ده چې د مګتون د پښو د ګرځېدو نه چې کوم اواز راځي د هغې نه هم خفي ده مګتون که ته راواخلې په غوږ کې دننه داخل ته هم واچوې کله چې هغه ګرځي د هغې اواز نه اروې شرک د دې نه هم خفي دی او شرک یو داسې ګناه ده چې الله رب العزت انسان ته ټول ګناهونه معاف کوي خو چا چې شرک کړی وي شرک ورته نه معاف کېږي ځکه شرک فاصل د اسلام او د کفر ترمنځ یو فاصل یو دیوال دی نو څومره به داسې مسایل چې یو مسله دومره خفي شي څومره به زموږ ستاسو په ژوند کې داسې مسایل چې هغه به د شرک مسله مسایل دي او موږ به د هغې مرتکب کېږو د جهاد په میدان کې به د هغې مرتکب کېږو خوشحاله او په دې باندې چې جنت ته روان یو همدا وجه ده چې نبی علیه السلام فرمایي په یو حدیث کې یو حدیث کې د زخمی فضیلت نبی علیه السلام بیانوي څوک چې د الله په لاره کې زخمی شي بیا ورپسې متصل نبی علیه السلام فرمایي والله یعلم الله رب العزت پوه دی چې څوک د الله په لاره کې زخمی کیږي بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي فضایل د جهاد بیانوي څوک چې د الله په لاره کې جهاد وکوي من یجاهد فی سبیل الله والله یعلم من یجاهد فی سبیل الله الله خبر دی چې څوک د الله په لاره کې جهاد کوي دا څه معنا لري په ظاهره خو ټول مجاهدین دي هر چا سره ټوپک ټول په سنګر کې خو په دې سنګر کې په دې یوه سنګر کې به یو دوزخ ته رواني جهنم ته یو به جنتونو ته رواني وجه به یې وجه به یې دا چې یو به په شریعت باندې د شریعت مطابق جهاد کوي بل به ځانه جنګجو فوجي جوړ کړي ځانه به فوجي جوړ کړي ځانه به جنګجو محض جنگجو جوړ کړی کېدای شي دا په شجاعت کې ډېر مخکې وي له دغه بل نه چې د شریعت مخ د شریعت اتباع کوي او حقیقت ته امر دا دی چې اکثره په جنگونو کې کم خلک چې د شریعت ډېر اتباع کوي هغه خلک په ظاهره کې خلکو ته بزدله ښکارېږي سستی لږ رفتار په جنگونو کې سستی ولې ځکه چې قدم په قدم باندې هغه شریعت ته ګوري او ډېر داسې خلک دي شجاع هغه د هیڅ شي پروا نه لري د هیڅ شي پروا نه لري دا یو حقیقي واقعا یو ملګري بیانولی وای د روژې په میاشت کې موږ یو اسیر ونیولو د تیر جهاد قصه ده تیر جهاد کې تاسو ته معلومه ده چې روسانو کمونستانو په کلو باندې چاپې ووهلې ځوانان به یې په زور باندې سوق کول د دینداره کورنۍ نه به طالب العلم به ملا به که به هر څوک مجاهد به عسکرۍ ته به په زور باندې بول او په زور باندې به بیا ختیول که به دوی مخکې وو روسان او کمونستان به ورپسې وو هغه چې به چیرته هم هغه موقع دا پیدا کا چې ووځي هغه به تسلیمېدل تښتېدل په مجاهدینو سره به یو ځای کېدل په یو ځای کې په پوسته کې یو کس یو افغانی ګیر شو افغانی عسکر و ګیر شو ماښام روژه ماتې ته هم وخت کم دی دغه مجاهد چا چې نیولی دی دا طالب العلم و د شریعت احکام ورته معلوم و مشر قمندان ته په مخابره باندې آواز وکولو چې اسیر مې نیولی څه ورسره وکوو کلمه وایي او وایي چې زه مسلمان یم قسم خوري چې زه مسلمان یم د پاسه قومندان ورته څه وایي وایي ویې وله وله یې که که مسلمان خو جنت ته به ځي روژه ماته به نږدې روژه د هلته ماته کوي او که کافر جهنم ته به ځي دا قومندان د خط قومندان ورته وایي وایي قومندان صاحب ما سره د ده غم نشته ما سره خپل غم دی دا چې زه اوس وولم د کلمې نه باوجود چې هغه ماته کلمه وایي زه به چېرته ځم زه به جهنم ته ځم او که زه به جنت ته ځم دا فرق فرق د مثقف مجاهد د با علمه مجاهد او بې علمه مجاهد دی کیدای شي په شجاعت کې په تیز رفتارۍ په جنگ کې هغه ډیر تنه مخ کی خو کم کس چې د شریعت خیال ساتي قدم په قدم باندې درېږي په هره جاده کې درېږي اول دا ګوري چې قرآن څه ویلی دي حدیثو څه ویلی دي ځکه هغه هغه ته معلومه ده چې جهاد یو عبادت دی، جهاد عبادت دی او عبادت په خپل فکر نه کېږي، په خپل سوچ او په خپل اجتهاد باندې نه کېږي، په خپل مزاج باندې نه کېږي، بلکې دلته به قدم په قدم باندې د دین اسلام او د فقهاو نه پوښتنه کوي. کتاب الجهاد د فقه په ټولو کتابونو کې هغه کتابونه چې طالب العلمان په مدرسو په جوماتونو کې وایي که هغه قدري ده که هغه کنز دی که هغه هدایه ده او که هغه نور کتابونه دي بالخصوص د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د جهاد احکام دومره مفصل بیان شوي دي چې په اوس عصر کې ډیر فوجي نظامونه د هغې نه د هغې نه اخذ کوي کتاب السیر دا یو لوی کتاب دی سیر الصغیر سیر الکبیر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې د جهاد او د سیاست غټ غټ کتابونه دي ده په دې کې ټول احکامات موجود دي چې جنګ به په کومه طریقه باندې کوې د اسیر سره به کومه معامله کوې د کفارو د اولادونو د کفارو د ښځو د زنانو سره به کومه معامله کوې جهاد ورونو که مسلمان که مجاهد ته چې ټوپک په لاس ورشي بارود په لاس ورشي بارود ټوپک د چا مخ او څټ نه ګوري ملامت او سلامت ستا په لاس کې اسلحه دا نشي معلومولی دا به ته معلومه یې چې په چا باندې ډز وکړم په چا باندې ونه کوم هر هغه مجاهد چې هغه په عسکري اسلحه باندې سمبال وي خو شرعي اسلحه باندې سمبال نه وي هغه خپل آخرت هم تباه کوي او د امت په دې دنیا کې د امت مسیر او د امت آینده او مستقبل هم هم په مصیبت باندې اخته کوي او د دې ژوندي مثالونه موږ لیدلي دي د اوږده تاریخ نه مثالونه نه درته نه وایو د خپل جهاد مثالونه مثالونه واخله هر کله چې مجاهد غیر مثقف شي غیر مثقف مجاهد هر سړی شیطان او انسی شیطانان او جنی شیطانان په هر په هر جاده او په هر وخت په دوکه کولی شي جهادي تحریک د کم جهادي تحریک مجاهدین چې په اسلامي ثقافت باندې سنبال نه وي بالخصوص په جهادي ثقافت باندې بالخصوص د عقیدې په مسایلو باندې بالخصوص په اسلامي سیاست باندې خبر نه وي د هغې تحریک آخره پیلامه اخره پایله یې خامخا د ناکامۍ سره وي د ذلت او د رسوایۍ سره وي چې هر څومره شهیدان یې ورکړي موږ تاسو په تیر جهاد کې په مسیح په د څو پیړیو کې دومره شهیدان او دومره عظیم جهاد چا نه وکړی لکه لکه زموږ په وطن کې چې تیر جهاد وشو آخره پایله پایله یې څه شوه آخره نتیجه یې څه شوه د کم مقدس جهاد لپاره د کم جهاد د کم مقصد لپاره راپورته شوي او آخره نتیجه یې څه شوه نن هغه خلک چې پرون یې زموږ ستاسو نه بلکې د ټول امت د اسلامي جهادي تحریکونو قیادت کولو نن هماغه خلک په اوسني مرتد کافر حکومت کې د اشغالګرو په حکومت کې غټې غټې پایې همدوی دي غټ غټ وزیران همدوی دي نن زما ستا په خلاف باندې هماغه خلک جنګیږي پرون چې د یرغلګرو په ضد باندې جنګېدل وجه څه ده ولې داسې وشول وجه دا ده چې په تیر جهاد کې دا یو حقیقت دی تریخ حقیقت دی باید قبول یې کړو چې په تیر جهاد کې د هر څه د هر څه میسر و مسلمان مجاهدینو ته خو په تربیوي جانب کې په ثقافتي جانب کې په جهادي تربیت کې تربیه په ټولو تنظیمونو کې صفر وه د صفر نه مخکته وه چا هم په دې باندې اهتمام نه کولو چا هم مجاهد ته حلال او حرام نه ویلی د تیر جهاد یو غټ مصیبت دا و چې په مسلمانان په دوو ډلو باندې ویشل شوي وو یوه ډله محض جنگجو یو فوجي یو قتل کوونکی او مدمر او تبا کوونکی ښه پکې تکړه و او بل طرف ته مثقفه ډله چې هغه په خارج کې په پاکستان کې بل بل ځایونو کې په دفترونو کې ناست وو چیرته هم په جبهه کې عالم نه تلو چیرته هم په جبهه کې ماسټر او دکتور او فلان او انجینر او فلان دا نه تلل صرف جاهل مجاهدین په اخلاص باندې جنګېدل د هغې په اخلاص باندې موږ خبره نه کوو خو صرف اخلاص نه دی ورونو درې شرطونه دي ایمان دی مجاهد چې عقیده خرابه وي د هغې عمل نه قبلیږي الله تبارک وتعالی په نس باندې څومره داسې مجاهدین دي چې په سلګونو شرکیات لري روزانه موږ په سترګو باندې ګوري چې شرکیات کوي د کفر کلمې وایي د کفر کلمې د خولې نه راوځي په غزوه تبوک کې د نبی علیه السلام په دور کې په سوره توبه کې دا آیات موجود دی صحابه کرام د مدینې منورې نه تبوک ته ځي تبوک د مدینې منورې نه اووه سوه کیلومتره لرې دی اووه سوه کیلومتره سفر په اوښانو باندې او په پښو باندې کوو او د سختې ګرمۍ موسم دی او ټول ریګستان دی د دې سفر په دوران کې خامخا مجاهد مسلمان انسان دی بشر دی ستړی کیږي ستومانه کیږي او د ستومانۍ د راس کولو دپاره په هر دور په هر زمان کې د خپلو خلکو د عاداتو مطابق څه ټوکې ټقالې دي چې انسانان یې خپلو کې سره کوي په لاره کې په یو ځای کې د دمې دپاره خلک نبی علیه السلام خپل ټول معسکر کوز شو دمه کوي او دا د انسان طبیعت دی چې مشران د مشرانو سره کینی ځوانان د ځوانانو سره کینی د ځوانانو یو ټوله یوه طرف ته شو ناست دی ګپ شپ کوي خپل وخت تېروي خپلو کې سره څه خبره کوله دې خبرې ته متوجه شي چې مسله د ایمان مسله څومره نازکه مسله ده خپلو کې سره کېناستل یوه خبره یې وکوله ما لقرائنا زموږ په دې مولیانو باندې مولوي صاحبانو باندې څه شوي دي زموږ په قاریانو قاري القاري کلمه چې کله په لغت عربیه په حدیثو کې راشي د هغې نه عال د هغې نه مراد صرف قاري د قرآن نه عالم هم نه زموږ په دې علماو باندې څه شوي دي کله چې خبرې کوي د ټولو نه زیاتې خبرې کوي کله چې خوراک کوي د ټولو نه زیات خوراک کوي او کله چې د جنګ وخت راشي د ټولو نه شاته صرف همدومره خبره یې وکوله په دې مجلس کې یو ځوان وویل قسم په خدای تا خو د علماو د دین سپکاوی د وکولو زه به نبي علیه السلام ته دا شکایت کوم ځوان لاړ د نبي علیه السلام ټولي ته ورغی چې نبي علیه السلام چېرته ناست دی مخکې له دې چې دا ځوان هلته ورسېږي جبرائیل علیه السلام د قرآن کریم آیتونه ځان سره راوړي وو قل بالله ورسوله وآیاته کنتم تستهزئون آیا تاسو په الله او په رسول او د الله په آیتونو باندې استهزا کوئ ملنډې وایئ وخت وخت تېروئ په دې باندې لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم معذرتونه مه پیش کوئ هغه کس راغی نبی علیه السلام په دې وخت کې په خپل اس به باندې سور شو او روان شو دا کس څه وایي نبی علیه السلام ته راغی د نبی علیه السلام د اس پې لګام د هغې قیزه یې راونیوله او په هغې پسې یې ځان څخولو حتی په روایت کې راځي چې ځان یې داسې ورپسې څخولو چې پښې یې تیږې وهلې نبی علیه السلام کله دې طرف ته ترې نه مخ واړوي لا تعتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم بیا دې بل طرف ته راشي بیا وایي چې نبی علیه السلام ته څه عذر پیش کوي کنا نخوض و نلعب یا رسول الله قسم مې د پالای موږ صرف د وخت تیري دپاره دا کار کولو ټوقې م کولې والله په زړه کې مې دانیت نه و چې د چا د قاري یا د عالم یا د چا استهزا وکوم د وخت تیرولو په خاطر باندې د خوشطبعی په خاطر باندې مې دا خبرې وکولې نبی علیه السلام بیا ورته وایي چې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم معذرتونه مه وړاندې کوئ تاسو کافران شوئ په دې کې بل تعویل نه کېږي دومره په صراحت سره دا آیات دی څوک دا نشي ویلی چې دا مخکې نه منافق و الله رب العزت د دغه انسانانو د چا چې دا استهزا کړې وه د دې انسانانو په همدغه آیات کې الله رب العزت دغی د ایمان ایمان ثابتوي قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران شئ وروسته له دې چې تاسو مؤمنان وئ دا مؤمن و مسلمان و مجاهد و جهاد ته روان و خو د صرف د څه په وجه باندې لاړو د دین اسلام نه خارج شو چې صرف د ګپ شپ په خاطر باندې د خوشطبۍ په خاطر باندې یو داسې خبره یې وکوله چې هغه خبره نن سبا زموږ ستاسو په مجالسو کې د مجلس نقل چې ورته وایه همدغه ده د ټوکو ټقاله ابتدا د همدغه ځای نه کېږي په عالم پورې ټوکه کول د اسلام په په شاعرو باندې ټوکه کول مقصد مې د دې نه دا و شاهد دا و چې وروڼو په د انسان په ژوند کې داسې نازک مسایل هم شته دي د مجاهد په ژوند کې څومره داسې مجاهدین دي زموږ په تیر جهاد کې هم داسې مجاهدین وو چې د دغسې مسایلو په وجه باندې د ناقض د ایمان مرتکب کېدل خو د هغې د تصحیح دپاره عالم نه و چې خبره یې ورته کړې وه څومره داسې کسانو چې په بیت المال په بیت المال کې نبی علیه السلام د بیت المال په باره کې د مال غنیمت په باره کې تاسو وګورئ چې دا د نبی علیه السلام غلام سره دی د ټولو سعادتونو صرف د یوې چپنې او د یو څادر په وجه باندې جهنم ته ځي کله چې دا واقعه وشوه نو یو کس راغی هغه سره د بوټ دوه تسمې وې هغه یې راوړې نبی علیه السلام ته وډار شول خلک چې دا څه صرف د یوې څادر په وجه باندې سړی جهنم ته ځي نبی علیه السلام هغه دوه تسمې یې راواخیستلې د بوټانو او بیا خلکو ته وښودلې چې شراکون او شراکان من النار ای خلکو د کس چې د کم هغه راوړو د تسمې د بوټانو یې راوړې د بوټ دې ته تسمې مه وایئ دا تسمې په حقیقت کې د اور تسمې دي که یوه تسمه ده او که دوه تسمې دي په همدغه واقعه کې د غز غزوه خیبر په کې یو بل روایت راځي چې یو کس د صحابه کرامو نه یو کس مړ شو یعنی شهید شو نو نبی علیه السلام ته خلک راغله چې جنازه وکوي نبی علیه السلام ورته وفرس الا صلو علی صاحبکم لاړ شي خپل د خپل ملګري جنازه خپله وکړئ زه نه کوم انکار یې د جنازې نه وکولو صحابه کرام وارخطا شول لاړل ویې کتل چې څه معامله خامخا د الله منې کړی چې مه کوه کله چې د هغه مال ګوري د هغه پاتې مال ګوري د هغې جعبه ګوري چې څه ورسره دي ګوري راوي د روایت وایي وای قسم په خدای کم مال چې د بیت المال نه اخیستی و غلا بغیر د اجازت نه هغه مال وای وای درهمونه او درهمان د هغې قیمت و د دې نه زیات قیمت نه و نو ورونو الله رب العزت کمیت ته نه ګوري الله رب العزت کیفیت ته ګوري ډېر داسې خلک دي په یوه ستنه باندې جهنم ته ځي فلهذا مسایل دومره نازک دي یو طرف ته د عقیدې مسایل دي چې په وړه وړه خبره باندې انسان د دین اسلام نه وځي او په قرآن او په حدیث کې د هغې دلایل موجود دي نواقص د ایمان موجود دي او ډېر داسې مسایل دي چې په هغې د حل او د حرمت مسایل دي چې په یوه وړه مسله باندې چې هغه د بوټانو د تسمې قدر ته مسله هم وي انسان په جهنم ته ځي مجاهد دپاره ټول ګناهونه معاف کیږي الا حقوق العباد په حدیث شریف کې راځي کله چې مجاهد شهید شي او په هغه باندې حقوق العباد موجود وي د هغه روح د دې ځنه پرواز وکوي په ځای د دې چې حواصلو د طیورو ته ورسیږي د شنو مرغانو حنجرو ته ورسیږي د جنت دروازه ورپسې بنده شي او په مغه دروازه کې بیا ولاړي تر هغه وخته پورې د جنت دروازه ورته نه خلاصیږي تر څو پورې چې په دنیا کې د چا حقوق چې خوړلي هغه ورته یا د هغې وارثان د هغې حقوق ادا نه کوي یا دا ورته بښنه ونه کوي نورونو مصیبت دی او که مصیبت نه دی د یو مجاهد لاس ته چې ټوپک راشي د یو مجاهد لاس ته چې ټانګ او توپ ورشي هغه به د چا په حقوقو باندې بیا صرفه کوي موږ تاسو په خپلو سترګو باندې نه ګورو د مجاهدینو ظلمونه سترګې پې پټوو وم نه لیدل د مجاهدینو ظلمونه چې په خلکو باندې کول په وړه وړه خلک خبره باندې د خلکو عزت پامال کول خلک وهل د خلکو حقوق خوړل بدمعاشي کول دا خو د ډېرو خلکو د ډېرو خلکو صفت او شیوه ګرځېدلې وه وجه څه وه په تېر جهاد کې وجه دا وه ورونو چې په تېر جهاد کې د عسکري تربیت د څنګه شرعي تربیت وجود نه درلودلو فلهذا د هر څه نه وړاندې د خپل ځان نجات غواړو د دې نجات دپاره دوره شرعي د شریعت په مسایلو باندې ځان پوه کول دا زموږ د دین ضرورت دی د دنیا ضرورت او د آخرت ضرورت هم دی دویمه خبره موږ او تاسو د یو تحریک سره وابسته یو جهاد انفرادي انفرادي مسله نه ده که ته مونځ بیا اودسه وکړې که ته مونځ خپل فاسد کړې ته پوهېږه او ستا الله پوهېږه تا سره به معامله کوي ستا د مونځ د بطلان په وجه باندې امت ته مصیبت نه رسیږي الا هغه خلک کیدای شي بې برکتي دی چاپېریال ته ور ورسیږي خو جهاد یو داسې مسله ده داسې اجتماعي مسله ده چې د دې فساد د امت فساد دی د امت ذلت سبب ګرځېږي د ډېر د یوه مجاهد د بد عمل په وجه باندې یو جهادي تحریک شکست خوړلی شي او د هغې شکست خوړلو په وجه باندې یعنې ګویا کې د مجاهد د افرادو د اعمالو په وجه باندې پوره یو جهادي تحریک چې د امت د امت د ټول بوج په غاړه باندې اخیستی دی دا د اعمالو په نتیجه کې ناکامۍ ته رسیږي فلهذا د مجاهد شرعي تربیه د عسکري تربیې نه په سلهاو چنده ضروري ده ځکه د الله رب العزت سنت د مسلمانانو سره دا نه دی چې په وسایلو باندې دوی ته برلاسی ورکوي چیرته هم په تاریخ کې داسې نه دي شوي څوارلس سوه کاله د اسلام کیږي په دې څوارلس سوه کالو کې په زرګونو جنګونه جنګ مسلمانان د په زرګونو جنګونو ته داخل شوي دي په دې ټولو جنګونو کې تاسو تاریخ وګورئ نصوص شرعي وګورئ په هیڅ ځای کې شکست مسلمان ته په دې وجه باندې نه ده راغلی چې دا په عسکري طور باندې کمزوری و د عادت په وجه باندې دی کمزوری و عدد یې کم و هرګز داسې نه دي شوي الله رب العزت موږ ته کم من فئة قلیلة غلبت فئه کثیره دا د الله سنت دی هر په ټول تاریخ کې به همدا کېږي دا به تکرارېږي چې وړې ډلې به په زورورو ډلو باندې برلاسه کېږي نو الله رب العزت تاسو وګورئ چې الله رب العزت په عسکري امور کې الله رب العزت واعد لهم ما استطعتم لفظ استعمال کړی څومره چې طاقت کېږي هرګز یې دا نه دي ویلي چې د هغې برابر خو د شریعت په مسایلو کې الله رب العزت موږ او تاسو نه هغه څه غواړي هر څومره چې احکام په شریعت په قرآن په سنت کې رانازل کړی ټول په موږ او تاسو باندې تطبیقول غواړي چې دا به ټول کوئ د ټولو اتباع به کوئ هغه د استطاعت مطابق دی دا چې کوم احکام په موږ او تاسو باندې دي هر حکم په خپل ځای باندې ادا کوو بله خبره ورونو که چیرته د عسکري کم تربیت د کمزورۍ په وجه باندې یو انسان جنگ ته داخلیږي او د جنګ په په میدان کې هغه په دې وجه باندې چې عسکري تکتیک یې صحیح نه دی زده په شهادت باندې رسیږي په ورځ د قیامت باندې د الله په نس باندې دی مسؤول نه دی ځکه الله رب العزت من مستطعتم ویلي دي څومره هم طاقت کېږي نن موږ سره دا طاقت نشته دی چې د امریکایانو بعضې د اسلحو موږ مقابله وکوو بیا مقابلې ته راوځو د مقابلې په نتیجه کې په شهادت باندې رسیږو په ورځ د قیامت زموږ ګرفت په دې باندې نه کېږي چې تاسو ته پوهېدی چې د دې مقابله نه شي کولی ولې راوتلی الله رب العزت موږ نه غوښتي دي چې څومره د طاقت کې د طاقت مطابق راوځه او توکل په الله باندې وکوه او الله به بیا هم درته برلاسي درکوي خو هر هغه مجاهد چې د شرعي احکامو د تخلف په وجه باندې جنگ ته داخلیږي او د ده د تخلف په وجه باندې د شرعي احکامو نه د تخلف په وجه باندې د هغې د ترک په وجه باندې یا د محارمو د ارتکاب په وجه باندې د جنګ نقشه بدلیږي کافر په موږ تاسو باندې غالبیږي دا کس په ورځ د قیامت باندې د الله په نیز باندې مسؤول دی د ده نه به پوښتنه کیږي چې ستا په وجه باندې د جنګ د جنګ نقشه بدله شوه او د جنګ نقشه په عسکري وسایلو باندې دومره نه بدلیږي لکه څومره چې په شرعي احکامو باندې بدلیږي په احد په جنګ کې مشهوره واقعه نبی علیه السلام کله چې جنگ شروع کو پنځوس کسان د عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه په قیادت کې په یو په یو په یو تپه باندې ودرول او حکم یې ورته وکول نبی علیه السلام د نبی علیه السلام په ژوند او د ژوند نه وروسته احکامات یو برابر دي داسې نه ده چې هغه حکم هغه ته حکم کړی و هغې مخالفت ستر مخالفت او موږ که مخالفت وکړو دومره پروا به نه وي نبی علیه السلام ټول احکامات داسې لکه مخامخ چې درته وایي نبی علیه السلام یې چې نه به راښکته کېږئ که د جنګ نقشه هر طرف ته وه کله چې جنګ شروع شو د جنګ نه وروسته مسلمانان په ابتدا کې کفارو ته شکست وکړ ټول وتښتېدل سامانونه حربي آلات یې پرېښودل په جنګ کې شریک ښکته په میدان کې خلک په مال غنمت باندې مصروف شول پنځوس کسانو نه بعضې کسان هرګز یې دا نه دي ویلي چې موږ د نبي علیه السلام حکم نه منو بلکې تعویل یې وکولو هغه تعویل معقول تعویل و خو تعویل شریعت په عقل باندې نه رد کیږي هغه دا تعویل وکول چې نبی علی السلام دلته دې په خاطر باندې درولي وو چې تر څو د شای طرف نه دښمن حمله ونه کوي دښمن شکست وخوړ موږ ولې دلته ولاړ یو مسلمانان په مال غنیمت باندې اخته دي موږ هم ورځو کله چې هغه دغه ځای نه راښکته کیږي د نبی علی السلام د یوه سنت په وجه باندې د نبی علی السلام د یوه حکم ماتولو په وجه باندې د جنگ نقشه بدلیږي او یا کسه بهترین صحابه کرام په شهادت باندې رسیږي نبی علیه السلام غاښ مبارک شهید کیږي د نبی علیه السلام د شهادت اوازه ګډیږي په صحابه کرامو کې شکست ګډیږي د هغې زړونه ماتیږي صرف او صرف په څه وجه باندې د نبی علیه السلام د یوه حکم مخالفت شوی دی دا چې زمونږ ستاسو په جهاد کې ناحقه قتلونه کیږي د خلکو وینې تویږي ناحقه ځایونه بمونه ایښودل کیږي غیر یعنی غیر ګننګار خلک غیر واجب القتل خلک په قتل باندې رسیږي څه فکر کوو چې زموږ د جهادي تحریک په خپل ځای ته ورسیږي د نبی علیه السلام د یوه سنت په مخالفت په وجه باندې که د نبی علیه السلام د وجود باوجود د خیر البشر ته د مصیبت رسېدلو باوجود د جنگ نقشه بدلیږي نو دا چې د شریعت لوی لوی احکامات د شریعت لوی لوی بابونه تر پښو لاندې کیږي د وینې تویېدلو په باره کې د قتل مسلم نه د حقوق العباد خیال نه ساتل کیږي د وینو تویدلو کې خلک دومره آزاده دي چې هیڅ پروا نه کوي نو دا به څنګه زمونږ استاسو د جهادي تحریک ته یو اندازې پورې رسېږي والله په الله مې د قسم وي که مجاهدین که مجاهدین په صحیح توګه باندې د الله رب العزت په شریعت باندې ځان قایم کړي او د خپل جهاد د شریعت مطابق وکړي دا خو څلوېښت او دوه څلوېښت پنځه څلوېښت دولتونه دي چې د دې لس چنده نور هم راجمع شي د مسلمانانو په په مقابل کې نشي درېدلی او اوس هم دا ثابته شوې ده دا تاسو وګورئ په میدان کې په د جهاد په میدانونو کې تاسو دا وګورئ هغه مجاهد کم مجاهد چې د شریعت مطابق کار کوي د هغې ضرباتو ته وګورئ او هغه خلک چې د جهاد د شرعي یا د فقي جهاد د فقه الجهاد پروا نه کوي د زیات تعداد باوجود د هغې کارونه وګورئ د هغې ضرباتو ته وګورئ دواړه بیا سره مقایسه کړئ هر هغه مجاهد چې د کم عدد سره د کم وسایل سره په شریعت باندې سنبالي په عقیده باندې سنبالي د هغې ګزار ځان ته ګزاري د هغې ګزار د هغې ګزار نه د هغې ګزار په حقیقت کې د الله رب العزت ګزاري انشاءالله دا به وروسته په یو حدیث کې بیان کړو فلهذا دا د شرعي د شرعي دورې یا د شرعي احکاماتو زده کولو د اهمیت په باره کې مې یو څو خبرې ستاسو په حضور کې وړاندې کړلې چې دغسې دروسو ته حاجت موږ تاسو ډیر زیات لرو له دې نه چې موږ تاسو عسکري درسونه شروع کړو عسکري درسونه ووایو باید خپل ځان په عقایدو باندې سنبال کړو په فکر باندې باید سنبال کړو او که نه موږ او تاسو د تیرو رهبرانو د تیرو قومندانانو نه زیات مجاهد او باتوران نه یو تاسو به قصې اورېدلې وي تاسو په کې به کېدای شي داسې څوک نه چې په خاندان کې تیر مشران جهادونه کړي جهادونه قصې ټول اورېدلې دي د جهاد بچیان تاسو ټول زمونږ ستاسو دا سختۍ کېدای شي بعضې جانبو کې زمونږ سختۍ زیاتې دي خو کم سختۍ چې هغه خلکو تېرې کړې دي د سمت شمال نه به پاکستان ته خلک د یو کلشنکوف دپاره راتلل دوه میاشتې به په پښو باندې مزل کولو یو سل شل یو سل پنځوس نفرو قافله به را روانه وه د دې ځای نه به تله یا به د هغې ځای نه راتله څلوېښت کسان چې به پنځوس کسان به په خیر خپل ولایت ته ورسېدل دا به ډېر عافیت و نیم په نیمه قافلې به په لاره کې په شهادتونو په کمینونو کې په شهادتونو باندې رسېدلې هغوی دومره سختۍ تېرې کړې دي که خبره د سختۍ وي خو نن هماغه خلک زمونږ ستاسو هماغه قومندانان موږ تاسو د قلت اسباب په وجه باندې میاشتې میاشتې را باندې تېرېږي کلونه کلونه را باندې تېرېږي دومره فیرونه نه شو کولی لکه څومره فیرونه چې به هغوی په یوه جنګ کې کول یو مجاهد د مجاهد قصه چې واقعي قصه په همدغه مناطقو کې په یو جنګ کې په دوه ورځو کې یا په څلور ویشت ساعتو کې یو سل څلوېښت مرمۍ د راکټ فایر کړې وې چې غوږونه پردېش کېدلې وه او د غوږونه د پزو نه نورې وینې روانې په دې تېر لس کلن جهاد کې کېدای شي په یوه جبهه کې په پوره یوه جبهه کې یو سل څلوېښت فایرونه د راکټ نه شوي ځکه مواد اوس کم دي مهمات اوس کم دي نو هغه وخت مجاهد د هغې کارنامې د هغې باتوري هغه کارنامې چې تاسو وګورئ باتوري وګورئ د اوس مجاهد موږ او تاسو هغوی ته نشو رسېدلی په عالم اسباب کې موږ هغوی ته نشو رسېدلی خو نن همغه خلک همغه قمندانان نن د ملي اردو مشران همغه خلک دي نن زما او ستا په کور باندې چې راځي ما ته په شهادت باندې رسوي امریکایي نه دی دی دی ولې ذلیله شو ولې رسوا شو ولې اجاده بدله کړه ځکه چې په شریعت په زموږ علم الیقین دی الله رب العزت د چا سره ظلم نه کوي الله رب العزت انسان د هدایت لپاره ټول اسباب برابر کړي دي الله رب العزت انسان هدایت غواړي د انسان په آخره کې منحرف کیږي ولې ځکه چې ابتدا د شریعت په د شریعت مطابق نه په دوران د جهاد کې په شریعت باندې نه تللی حقوق العباد خیال به نه ساتلی د عقایدو د مسایلو خیال به نه ساتلی اخرا نتیجه همدغه شوه واضح واضح کفرونه چې د قرآن صریح آیتونه ورباندې موجود دي هغه مسایلو ته د کفر مسایل نه وایي د رهبریت په په سطع باندې خلک نن د امریکایانو غلامان دي تاریخین دی منصوبه بندۍ د دوی په لاسونو باندې کیږي د اسلام د جرړ ویستلو په خاطر باندې نن په افغانستان کې اسلامي نظام په کفري نظام باندې بدلول ولا همدغه خلک دي نن قانون اساسي کفري قانون اساسي جوړول ولا همدغه خلک دي نن زمونږ ستاسو نصاب تعلیمي چې بدل کړی په کم نصاب تعلیمي چې به شروع د دې ځنه کېده چې الف الله الله یو دی نن الف الله په ځای په انار باندې راته بدل کړی دی نن چې ښې خدای به ویلې چې خدای لوی دی نن ښې په خیمه باندې بدله کړې ده چا بدله کړې ده دا زمونږ ستاسو همغه خلکو چې د تیر جهاد کې زمونږ ستاسو زمونږ ستاسو نه ډیر تیز وغی په جهاد کې ورونو یوه مسله یوه مسله مسله یې څه ده وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې د شریعت خلاف کارونه وو جهاد د شریعت مطابق نه وو فلهذا ورونو په اولني پړاو کې د جهاد د ژوند او د مرګ هیڅ پته نه لګیږي الله رب العزت په ورځ قیامت باندې والله د هیچا نه دا پوښتنه نه کوي چې څو ټانګه د الوزولي دي څو امریکایان د مردار کړي دي دا پوښتنه د الله تعالی په د الله تعالی په نس باندې دا پوښتنې نشته دي الله پوښتنه دا درنه کوي چې څو ورځې په جهاد کې تیرې کړي د شریعت خلاف دې تیرې کړي که د شریعت مخالف دې تیرې کړي دي اوسنی پړاو کې د جهاد په ابتدایي پړاو کې تاسو اوس نه کوشش وکوئ مخکې له دې چې نور څه زده کړئ ځان په شریعت باندې سنبال کړئ او څوک چې په شریعت باندې سنبال نه وي ورونو فتنې ډېرې زیاتې دي فتنې ډېرې زیاتې دي که هر څومره تاسو ډېر قهرمانان ولیدل غټ غټ قهرمانانو په په جنګي جنګي کارنامې هغې درلودې ولایتونه ولایتونه هغې فتح کړي وو خو د کفارو امریکایان لا راغلي نه وو هلته یې دړکې شروع کړې وې چې د خپل ایمان د هر څه نه ورته تیر شول مخکې نه یې بیرغونه ورته جیکلي وو مخکې نه یې ورته اعلانونه همدا کول چې راځئ موږ د ستاسو بهترین دوستان یو وجه څه وه وجه دا ده چې ایمانونه ایمانونه یې ضعیف وو ایمانونه خپل قوي کړئ ځکه فتنې ډېرې زیاتې دي د مور او پلار مینه او محبت دا حلقه ورځ په ورځ باندې په مجاهدینو باندې تنګېدل په دې کې شجاع باډۍ والا انسان نشي پاتې کېدی خو په دې کې دا سړی نشي چې چا سره علم زیات وي دلته علم دلته جسم دلته جسامت دلته زکاوت هر شی ناکام دی دلته یو شی کارامت دی او هغه کلک عقیده کلک ایمان او دا کلک عقیده کلک ایمان په شریعت کې دی چې شریعت زده کړو د شریعت مسایل زده کړو تر څو پورې زموږ ایمانونه کلک شي په ورځ د قیامت باندې زموږ نه الله تبارک وتعالی دا پوښتنه نه کوي چې څو ډزې دې کړي دي الله پوښتنه دا رانه کوي چې ثابت قدمه یې او که نه او ګټه او بایله د اسلام د نظر نه د اسلام د منظار نه هغه د دنیا غلبه نه ده بلکې په خپلو مبادعو باندې په خپلو اصولو باندې په خپل منشور باندې درېدل دي او په دې باندې هغه کس درېدلی شي چا ته چې د خپل منشور معلومات وي څوک چې په د خپل منشور او په د خپل هدف باندې عقلا او نقلا ورباندې خبرې دا راسخ شوي د هغې عقل ته رسېدلي زړه ته یې رسېدلي نو د دې دورې مقصد همدغه دی ورونو چې موږ او تاسو مخکې له دې چې په نورو شیانو باندې ځان سنبال کړو ځان په خپل ایمان او په عقیده د نبی علیه السلام په سنتو باندې ځان سنبال کړو نو الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړو رونو دوره شریعه درې پړاوه لري درې برخې لري یا درې مستواګانې لري یوه مستوا هغه مستوا ده ابتدایي مستوا په کومه مستوا کې چې اوس تاسو یې وایئ دا دوره د علیکم بسنتي په نوم باندې ده علیکم بسنتي و خلق المجاهد د دې دورې مقصد دا دی چې یو مجاهد څلور ویشت ساعته ژوند د نبی علیه السلام په سنتو باندې برابر کړي یو دوم مقصد چې یو مجاهد څلور ویشت ساعته ژوند چې تیروي هغه د نبی علیه السلام په اخلاقو باندې باید سمبال د نبی علیه السلام په اخلاقو برابر تیر کړي د دې دورې لپاره دوه کتابونه ترتیب شوي دي یو علیکم بسنتي چې په هغې کې د زرو نه زیات په څلور ویشت ساعتو کې د زرو سنتونو نه زیات سنتونه دي هغه وایو او هغه تطبیقوو بیا په ځان باندې او بل وړوکی کتاب کتابچه د خلق المجاهد په نوم باندې چې تقریبا شپېته احادیث دي پکې او د ژوند خصوصا د مجاهد د ژوند چې څومره مصیبتونه کوم مشکلاتو سره مخ کیږي په شریعت په شریعت په رڼا کې یا په شریعت کې د هغه کارونو رهنمایي څه ده د هغې نه یو یو حدیث را جمع کړی دی دا اولنۍ دوره ده د شرعي دورې شرعي د هغې نه وروسته بله دوره دوره د اصول الدین ده د عقایدو دوره ده چې په کومو مسایلو باندې انسان د دین اسلام نه وځي کم مسایل په موږ تاسو باندې فرض دي کم مسایل چې په عقیده پورې اړه لري مهم مسایل دي بالخصوص هغه مسایل کم مسایل چې د امت مسیر په هغې باندې ولاړ دی د هغه مسایل لکه د ولا او برا مسله ده د نواقض ایمان مسله ده او همدغسې د الحکم بما انزل الله او بغیر ما انزل الله مسله ده اسلامي نظام نظام نظام جوړول او که نه جوړوي بل نظام ته تسلیمېدل د دې حکم شرعي دا اصول الدین بله دوره ده درېیمه دوره د فقه الجهاد ده چې په هغې کې د جهاد فقه ویل کېږي د جهاد احکامات پکې ویل کیږي څومره احکامات چې فقهاوو بیان کړي اوبالخصوص جدید مسایل کوم مسایل چې کیدای شي په تیرو تیرو وختونو کې نه وو خو موږ او تاسو اوس ورسره اخته یو د جاسوس مسلې دي د مؤسساتو خارجي مسایل دي چې هغه ټول په دې مسایلو کې راځي د تحقیقاتو مسایل دي او د کفارو سره د ارتباطاتو مسایل دي دا ټول هغه جدید مسایل دي چې په خوا زمانه کې نو او اوس هم موږ تاسو په وړاندې دا مسایل او دا چیلنجونه موجود دي، د شریعت مطابق د دې سره چلند څه دی؟ دا یو بله دوره ده چا ته چې الله رب العزت په دې ځایونو کې په دې مراکزو کې بقا لیکلي ان شاء الله د ټولو دورو نه به تیریږي خو فعلا موږ تاسو یوه دوره هغه دوره د علیکم بسنتي دوره ده چې نن یې ابتدا وه الله رب العزت دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي د دې ترڅنګ په عسکري امورو کې د عسکري دورې اصل نظام دلته زموږ په دې مرکز کې نظام دا دی چې څوک هم چې راځي مخکې له دې چې دوره وکوي باید دوره شریعي وکوي علیکم بسنت اوله دوره د هغې نه وروسته بیا تأسیسي دوره ده د هغې نه وروسته ورپسې بیا شرعي دویمه دوره د هغې نه وروسته بیا مدفعیه دوره ده د هغې نه وروسته ورپسې بیا شرعي بله دوره ده د هغې نه وروسته بیا د متفجراتو دوره نو نظام دلته دا دی هغې نه وروسته په همدې دوران کې د شرعي دورې نه وروسته یوه مختصره دوره د امنیاتو دوره ده سکیورټي او امنیاتو ځکه اوسنی جنګ ورونو په بعضې مناطقو کې تقریبا نوي فیصدو نه زیات استخباري استخباراتي جنګ دی دښمن د مجاهد په خلاف باندې د استخباراتو په وسایلو او په استخباراتي طریقو باندې جنګیږي نو په دې کې هغه مجاهد چه د استخباراتي نظام نه ناخبره يي اکثره تلفات مجاهدينو ته په همدې وجه باندې رااړول کيږي نو استخباراتي يا امنياتي دوره ډيره مهمه ده مختصره کيدای شي دوه ورځې ونيسي کيدای شي درې ونيسي نو دا بله دوره ده بله دوره یوه دوره د اسالیب التحقیق ده ځکه جنگ په جهاد کې د ټولې لارې شته په جنګ کې بندګیري شته احتمال د مجاهد د بندګیرۍ ډیر زیات دی او د مجاهد د بند کېدو سره اسلامي تحریک او د مجاهدینو مراکزو ته سخت نقصانونه رسیدلی او رسیږي د دې په خاطر باندې باید هر مجاهد الله نه باید پناه وغواړي چې بندي شي کله چې انسان بندي کیږي د اسالیب د تحقیق باید زده وي چې تحقیق انسان په څه طریقه باندې باید ورکړي یو بل په دغه دوران کې مجاهدینو ته هم بندیان په لاس باندې ورځي یو بندي چې کله سړی ونیسي څه معامله باید سړی ورسره وکوي د څه اسالیب دي څه تحقیق دي چې خلکو خپلو تجربو نه حاصل کړي دي او ویلې ضرور دي د داسې مجاهد لپاره چې کوم مجاهد غواړي چې ژوند یې جهاد ته وقف کړی وي ځکه د دې ټولو مراحلو سره مخامخ کیږي انسان نو دا یو څو دورې دي چې هغه دور شريعي درۍ مرحلې مې درته وويلې، توپخانه، متفجرات، اساليب تحقيق او امنيات. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين.